بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د افغانستان د معاصرو سیاسي او فکری جریانونو په سلسله کې موږ تاسو د طالبانو د اسلامي تحریک پیژنګلوي تر ورسېدو د طالبانو د اسلامي تحریک د پیژنګلوي په اړه په دې اول درس کې په دغه نقطو باندې رڼا شو چې د طالبانو د اسلامي تحریک د راتګ تاریخي پس منظري د پخوانیو جهادي تنو انحراف په وطن کې د بې عدالتۍ او د ظلم یو طوفان د قندهار امنیتي، سیاسي، اجتماعي او اخلاقي وضعیت او د ملا محمد عمر مجاهد پاڅون او دغه عزم بیا د تحریک پیل او تداوم تر هغه وروسته بیا د اسلامي امارت قیام او نړۍ ته د یوې نوې سیاسي دینی عسکري او اجتماعي پدیدې معرفي کول هغه چې نړۍ تر اوسه پورې په خپل قاموس کې دغه شی نه نه درلودل معاصره نړۍ او تر هغه وروسته بیا د اسلامي امارت څخه د غرب ویره او د اسلامي امارت په اړه د غرب خصمانه یا د مخالفت موقف ګيري او اتمه نقطه ده چې د اسلامي نړۍ په مسلمانو ولسونو د اسلامي امارت تاثیرات په دویمه برخه کې بیا د اسلامي امارت د سقوط نه را دی خو او د امریکا په مقابل کې د جهاد دا مرحله او د جهاد دا کیفیت او د خپل داخلي وحدت او تماسک ساتل د مقابله دا کیفیت سیاسي موقف ګیري او دې ته ورته نور مسائل وڅېړو یاد به کو او په عین وخت کې به کوشش وکړو چې ځینې نیمګړتیاوي یا مشکلات یا نقایص چې په دې صف کې وینو هغه هم تر خپل د توان تر حد پورې بیان کو د څوګي اوري کای نه اوري د خلکو خپل کار ده څوک یې مني که یې نه مني خپل کار ده خو مونږه د دې خپل تربیوي درسونو په سلسله کې اراده دا کړې ده چې د خپل ورونو ته چې د الله په لار کې راوتلې دي د جهاد او د اعداد په نیت راوتلې دي دوی ته دغه جریانونه د مالها او معالیها سره چې څه دي دوی ښېګړې او کمالات دي او څه نقصانونه دي دا ور وپیژنو نه په دې نیت چې خامخا دې له چا سره په هر حقونه حق مخالفت بلکې په دې خاطر چې د خیر نه استفاده وکړي او که نیمګړتیا پکې وي یا شر پکې وي له شر نه ځان وساتي او نیمګړتیا یې پوره کړي ځکه مسلمانان په خپل منځ کې په تناسح باندې په نصیحت کولو باندې او په تواسی د تعلیم نه فرق لري تعلیم دې ته وایي چې د یو چا یو څه زده نه دي ته یې ورزده کوي او تذکیر دې ته وایي چې د یو چا یو څه زده دي خو یې ته نه هیر شوي دي یې توجه ورنه اوښتې ده یا ورنه غافله شوې ده پام یې ورنه ګرځېدلی ده ته بیا ور یادوي ورته تذکیر یو چا ته زده شي بیا ور یادول دغه عظیمه کارنامې دام یاد کړي او که دغه نیمګړتیاوي وي دغه جفاګانې وي غدرونه او خیانتونه وي د دښمن په صف کې درېدل وو دا مې یاد کړه د دلسوزي دی وجه نه مې یاد کړه زړم خوږیږي په باندې د من خپل مټو بازو دښمن را نه پرې خپل تبر ته ورنلاستي جوړ کړه زړم درد کوي ور باندې نو په دغه بنیاد باندې به موږ خبره کوو ډیر څه په باره کې شوی کوشش وکړو چې د انصاف خبره وکړو د عدل خبره وکړو ځکه الله تعالی لمن سره په دې هر لفظ او هر هر وینا او هر حکم باندې حساب کوي الله موږ په عدل باندې مکلف کړیو په ښې وینا باندې مکلف کړیو چې د چا په حق کې به د تیری او اجحاف ظلم نه کار نه اخلو موږ به کوشش کوو چې خبره روغه وکړو که چا اوریدله عمل ور باندې کاوه ډیر ښه که نه وي موږ به معذره الی الله خپله غاړه خلاصه کړې وي نیت به هم د اصلاح او د نصيحت وي د دلسوزي نیت به وي راځو خپل درس ته د طالبانو د اسلامي تحریک تاریخي پس منظرې تاسو ته بهتره معلومات چې د اسلام شروع د جهادونو شروع د اسلامی نظام د اقامې شروع دا له چا نه شوې ده له رسول الله صلی الله علیه وسلم له چا نه شوې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله برحق استاذي دی الله پیغمبر امام الانبیاء اشرف المرسلین اغه هم دی الله رسول د الله استازي وحي ورته راتله هم د مسلمانانو د دولت مشر و سیاسي زعیم او مشر و هم د مدینه منورې د مسجد امام و هم د امت معلم و اجتماعي مصلح او معلم یو په ټولنه کې اصلاح راوستله خلق ته دی الله دین ورخوده هم یو بنده و بنده یو انسان یو بنده و د الله د مرستې نه د الله د توفیق نه پرته څه نشو کولای دا ارڅ الله توفیق ورکړي والله ور باندې لورینه کړي و ترڅو چې د الله لورینه نه و دی عادي انسان و نه یې د نبوت تصور درلود نه یې د نبوت دعوه کړې وه نه یې داسې خیالات دې خیالاتو اظهار کړی و یو صالح انسان په حیث باندې وسیده نو د اسلامی نظام اقامه د اسلامی دولت جوړول د اسلامی قانون پلي کول د جهادونو شروع کول د هجرتونو شروع کېدل د کفر سره مقابله کول د نفاق سره مقابله کول د جهالت او جاهلیت سره مقابله کول دا له چا شروع شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت او د جهاد او د نظام او د حکومت مرکز کم ځای ګرځولای وو مسجد کم ځای ګرځولای وو مسجد نو د اسلام ابتدا او د اسلام شروع د اسلام د حکومت جوړول دا لکم ځای شوی مسجد د طالب او د مولا ځای چیرې ده مسجد دا غیر فطری کار نه دی غیر طبیعي کار نه دی چې څوک راپورته شوی چې د مولا نه له سیاست سره څه کار دا ګوري گمراه کن حکم دی دا دوکه ورکون کوي حکم دی د دوکې خبره ده چې څوک هم تیر نه باسي موږ دا کار ځکه کوو دا نظام ځکه جوړو دا جهاد ځکه کوو دا سیاست ځکه کوو دا پوزونه ځکه راو باسو دا قتال ځکه کوو دا د نور ولسونو سره سیاسي اجتماعي اخلاقی جهادي برخورد او تعامل دا ځکه کوو چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې نه و چې هغه د یوازې روحاني پیشوای د مسلمانانو او نور د سلطان او پادشاه او وزیر او کابینه او پارلمان او قصه دا دی هغه د سیاسي چارې په مخ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوازې مسجد کې ناسي خلک ته اذکار او تسبیحات ورخي د مانزه طریقه د وربنې تمرین کوي دا داسې نه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه ځای ناست دی داسې یو څوک شو چې تر ټولو صحابه کرامو دی د ډیر علم خاوند تر ټولو صحابه کرامو او داسې څوک و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نارینه و کې تر ټولو محترم او ګران شخص اماغه و ابو بکر صدیق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله څوک در باندې ډیر ګران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل عائشه عائشه را باندې ډیره ګرانه ده نو بیا ورته فرمایل چې سړی کې درته یادو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته ابوها پلار را باندې ډیر ګران غوره مخلوق دی انبیا او نورسته غوره مخلوق غوره انسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه د کار او د حرکت او د خلافت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د لخرو لیګل او د ارتداد د لوی فتنې خاور لاندې کول او د مرتدینو لمن زوړل دی لکم ځای شروع کړ مسجدنا لخر به لکم ځای لګلی مسجدنا تصمیم ګیری به لکم ځای کولی مسجد نه سیاسی جنگی فیصله به لکم ځای کولی مسجد نه طالب او مولا دې کم ځای سړی ده نو دا څه غیر طبيعي خبره ده دا څه بې ځای او ناشنا غوندي کار ده مغه کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او لکم ځای کړی مغه کار چې ابو بکر صدیق رضی الله کړی او لکم ځای کړی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت ترڅنګ د سیاسي زعامت ترڅنګ د دولت د مشرۍ ترڅنګ د مدینه منورې د مسجد څه شی و دی امام و د مدینه منورې د مسجد امام هم هم دی و د خلکو به دا خبره نور سمه چې ملا صاحب ته امامت کوه اته دې شان سره څه کار د ما به ولې کار ورسره نه وي چې دا کار د د ما دا کار خو د د مسجد دا کار خو شروع شوی له مسجد نه ده دا د دې نظام او د دې امت بنیاد او اساس د خو خودل شوی له مسجد ده دا کار خو کړه د مسجد مولا ده شروع کړه د مسجد مولا ده دې کوم توجه یاستئ کنه عمر رضی الله عنه هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق له فرمایي کلمه نو ورسته بل پیغمبر راتلای نه څوک به عمر رضی الله عنه هغه د مدینه منورې د مسجد څه شی و امام کوم ځای کې شهید شوی دی په مسجد کې شهید شوی دی فارس او روم یې لکم ځای فتح کړی دي افریقا یې لکم ځای فتح کړی ده په ټوله دنیا کې مثالی عدل لکم ځای قائم کړی ده مسجد نه دا د موږ خپل کار ده دا خو اصلي د سیکولر او د بدبختو او د ناپوه جاهل خلکو موږ نه غصب کړي دا خو کار دی مولا او د طالب ده د دې خو شروع له مولا او له طالب شوی ده دا خو یو وخت څه مونږ وې د شوی او څه خلکو له لولو لور راته ویلی و دا کار رانه تر ګوتو کړی و نو کار خو د دې مونږ کار خو د دې مولا او د طالب خو چې اوس په مولا او طالب کې دا استعداد پیدا شي چې دا کار وکړي بس څه مونږ وې د شوی څه خان او ملک او حکومت او پادشاه سیاسي خلکو د لولو لولو راته ویلی وو ویده کړی وو ملا صاحب ته د الله خیر ورکي چې بیرته د سنت تازه کړه دا دا دا, دا کاروان بیرته اصلي لار ته ورسیده ک بیرته اصلي لار ته دا کاروان ورسیده ک او چې بیرته کله کاروان اصلي لار ته سیده شنو بیا څه چلو شو ټوله دنیا را وپارېده ټوله دنیا را وپارېده چې خبره خو بیا مسجد ته لاړه چې خبره بیا مسجد ته لاړه بیا بل مسجد نه اندلس ته او بیا بل مسجد نه ارمنستان ته او بیا بل مسجد نه هند ته او بیا بل مسجد نه افریقا صحرا ته او بیا بل مسجد نه ترکیه ته او بیا بل مسجد نه دنیا کونج کونج ته خبره رسی نو راپورته شي هلې چې بیا کاروان په لار سم شوی دی بیا را روان بیا یې نو کافر و يهودي و نصراني و هندو منافق و تش په نامه مسلمان و دا ټول بیا په اعتراف کې سره راجم شو وی هل چې مولا را وک شوی ده ادي اقبال یو شعر دی ابو الحسن علي ندوي رحمت الله عليه هغه په خپل کتاب روائع روائع اقبال کې نثرا را نقل کړی ده په عربي کې دغه معناګانې ترجمه کړي هغه کې اقبال په خپل تخیل او تصور کې د شیطان پارلمان دایر کړی شیطان کابینه ابلیس خپل وزیران راغوښتي کابینه دایره شوی له هر خونه راټول دي او ار یو خپل شکایت ورته کوي چې صاحب له دې عربو سره څه وکړو هغه شي ابلیس ورته وای وی له عربو نه د محمد صلی الله علیه وسلم روح ته نه وباسه نور دوی ټول ابو جهلان پاتې کیږي بیرته روح محمد ورنه وباسي دوی خپل ابو جهلان دي نور زیات ابو لهبان دي خو دا فلاني خېلو سره څوک دا فلاني قوم سره څوک دا فلاني قوم هر قوم بلا بل ورته یادي دی به مشورې ورکړي چې دوی سره دا وکړي دوی سره دا وکړي بیا یو شیطان راځي هغه ورته افغانانو سره څه وکړو دا خو ډېر خطرناک قوم ده افغانانو سره څه وکړو دوی نه یل کیږي که چنګیز ورته راشم دوی ورسره جنگيږي کانګرس ورته راشم دوی ورسره جنگي چې هر څوک زوره ورته راشي دلته زور وبشي دوی سره څه چلو کو دوی خبره نه مني نه ماتي شیطان بیا ډیره خطرناکه مشوره ورکوي ورته وای افغانیو کې غیرت دین کا ہے یہ علاج ملاح کو ان کې کوه دمن سے نکال دو وای د افغانانو د دینی غیرت او حمیت علاج دا ده چې ملا د دل کلی ول غره وباسي ملا ته وشړی بس د خلک سميږي درته چې ترڅو ملا په دوی کې وي دا دا د سره نزي په دی لاره افغانیو کې غیرت دین کا یې علاج ملاه کو ان کې کوه دمن سه نکال دو ملا الغرم وباسي او د غره لمن لاواري هم وباسي چې ترڅو ملا نه وي پسې اخیسته د خلک نه اراميږي د خلک په لار نه در سره ځي او دوی اوس دښمنی له چا سره شروع کړي مولا سره شروع کړي سیاسي تنظیم سره نه ده شروع کړي ملک سره نه ده شروع کړي خان سره نه ده شروع کړي لبل طایفه مالدار سره نه ده شروع کړي یو بل چا سره شروع کړي دښمنی او جنگ د چا په خلاف اعلان کړي ځکه چې ابلیس ورته مشوره ورکړې ده ډېره پخه مشوره نه ورکړې نو ځکه خو غرونه هم درپسې لټي سمڅې هم درپسې لټي ځنګلونه هم درپسې لټي په ډرون باندې ولي چاپې هم در باندې غورځي خارونه هم درپسې لټي تلیفونونه هم څاري پلونه هم څاري ولی ملا کون کې کوه دمن سه نکال دو ملا ته وبسه ملا ته وشړې بس د خلک نور به تاسو ملګری کی ټول په ملا په لاسونه ټکو هلې دي هله چې ملا ترهګر ده هله ملا خطرناک ده ملا ورانکار ده ملا داشم او بدبخت ده خو ملا خو هغه کار شروع کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړی وو ابو بکر رضی الله عنه شروع کړی وو عمر رضی الله عنه شروع کړی وو عثمان رضی الله عنه شروع کړی وو علی رضی الله عنه شروع کړی وو معاویه رضی الله عنه شروع کړو دی خو ټول دا کار له اسلام له مسجد نه شروع کړو دا خو د مسجد امت دا خو د محراب امت توجیه یاستئ کنه ها نو تاریخي پس منظر د دې حرکت یا د دې کار کوي وغواړو کوي ونه غواړو کوي ومنو کوي ونه منو له کوم ځای سره غوټه خوري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او مسجد سره ترڅو چې د مسلمانانو قیادت او زعامت له مسجد کېده امت په خیر کې وو او د کامیابی او د بری خواته روانو خو چې کله له مسجد نه خبره مانای ته نقل شو ارګ ته نقل شو نو بیا قصه ورانه شو خو چې اوس په اخره زمانه کې بیا یو ملا راځي او د واک او اختیار د زمام امور دا بیرته د معنی له سوري نه د مسجد رڼا ته وړي منبر او محراب ته وړي بیا ټوله دنیا ورخطا کیږي چې دا کار ولې وشو دا هم د دون عمر خلک نشه کړي او په دې هم میلیارډونه ډالر لګولي وو چې دا د ملا کار نه ده د مسجد کار نه ده د سیاسي کار ده د وزیر کار ده د پارلمان کار ده د کابینه کار ده د انتخاب کار ده د اکثریت کار ده د بیرته ولې اغزه ته وګرځي چې کم ځای شروع شوی و او د امام مالک رحمت الله عليه قول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها امام مالک رحمت الله عليه قول ده چې د دې امت آخر به نه اصلاح کیږي مګر په هغه څه چې د دې امت اول په اصلاح شوی د دې امت اول لکم ځای شروع شوی و لمسجدنا اخر کې به دا خبره که مسجد ته راوګرځېده بیرته مولا او محراب او منبر ته راوګرځېده طالب او قرآن ته او د حافظ د قرآن حافظ ته او د قرآن عالم او عامل ته راوګرځېدله نو بیا به دا کاروان بیرته سمیږي کنه دا به همداسې ورکیږي در به دره کیږي به په تاریخ کې د تل لپاره چې کله حاکمانو یا سیاسي خلکو مسجد او محراب او ملا ته رجوع کړی ده نو بیا د امت د عزت په لار روان شوی لکه د صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په زمانه کې په خپل عالم وو د علما او شاګردو او بهترین د وخت علما خپل مشاورین جوړ کړی وو په هر کار کې به د علماو نه مشوره اخیسته د حلال او د حرام پښتنه د روا او د ناروا پښتنه لوی لوی علما مجاهد علما به د سره په غرونو رغونو پر باتونو کې به ور سره نو ځکه نن هغه صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ده محترم معزز نوم دی همدا رقم ته په هر وخت کې چې مسجد او محراب ته بیرته رجوع شوې ده کاروان سم شوی چې له مسجد او محراب نه خبره بل خواته تللی ده کاروان په کاګه لار تللی په افغانستان کې هم د روسانو په مقابل کې جهاد د ملا شروع مسجد شروع محراب شروع څوک ته دا نه وایي چې دا خو له پوهنتونه شروع شوی دا خو له مکتب او له لیسې شروع شوی نه له مکتب او له لیسې او له پوهنتونه شروع شوی دا خو د مسجد او د محراب د پیغام په بنا باندې هغه خلکو چې په مکتب او په پوهنتون کې درس وایي هغه پیغام دي چې درلودل ځان سره ها د مسجد او د محراب د قران پیغام درلود د ځان سره د رسول الله په دین ځان پوي کړی و د مبارزې ډګر یې هغه و نشأت لغزه نه نه و نشأت ځان سره لکم ځای راوړی و لمسجد او محراب راوړی و د غوی د مبارزې او د جهاد او د قتال او د مقابله ډګر په هنتونو او لیسا او خارو هغه په مکتب او پانتون کې جوړ شوی نه و هغه مکتب او پانتون ته جوړ ورغلی و جوړ ورغلی و د مسجد او د محراب پیغام لزان سره وړی و د قران پیغام لزان سره وړي او نزکه الته تبارز وکاو کار لغزه شروع ځکه دښمن الته و چیرته چې دښمن یې الته به ټکر راځي کنه دښمن په هغه وخت کې په موږ سم مسجد او محراب ته نه راغله لکه اوس هغه وخت کې ځان په معنی کې په پانتون کې په فاکولته کې په تعلیم تربیه او په وزارت او په میډیا په دې کې رانه پټ کړی وزن لغزه خپل تاثیرات کول نو شروع له پانتون نه ده شوی شروع له مسجد له محراب شوی ده ټکر په مسجد په پانتون کې راغلی ده دا یو تاریخي حقیقت دی د دې نه هیڅوک انکار نه کوي او جهاد څه کله د روسانو په مقابل کې شروع شو تاسو د جهاد د پخوانیو قومندانانو او د مسئولینو مسئولینو له نمونه سره چې هر یو لقب بل ګوري نو یا به ګوري قاضي فلانی یا به ګوري مولوي فلانی یا به ګوري قاری فلانی یا به ګوري استاد فلانی یا به ګوري معلم فلانی یا به ګوري ډاکټر فلانی یا به ګوري انجنیر فلانی د علم خلق د دې شاته ولاړ وو هغه ډاکټر او هغه انجنیر او هغه څارنوال او هغه مامور ولاړ وو چې هغه د محراب او د منجد د مسجد پیغام د ځان سره وړی وو نو د جهاد په جبهاتو کې د منګه د روسانو په مقابل کې پوه خلک ولاړو شعوري خلک ولاړو د فاکولتې نه د مسجد نه د مدرسې نه د منبر او د محراب نه راغلي خلک ولاړو د وخت په تیریدلو باندې هغه خلک یا شهیدان شول یا بندیان شول یا ستړي شول یو برخه خلک یا معذور شول او یا په ابتلاعاتو کې ګیر شول او بیلار شول دوی په ځان پوه نه شول کرا کرا کرا کرا چې یو وخت کې ځان ته کتل ګوري چې د دښمن په صف کې ولاړ ده د هم ولاړ ده اولاده هم ولاړ ده تنظیم او دربار هم ولاړ ده او د جهاد د جریان همدغه سي د اصلاح او د خیر لخوانه کرا کرا کرا کرا د صالحینو په کمیدلو د علماو په کمیدلو قیادت نا اهل خلکو ته لاس ته ورغی د جبهات قومندانان چرسیان لوچکان بچه بازان مردار خواره نشنلستان د مال او د غنیمت او د تسلط په خاطر جنگیدون کې داسې خلک قیادت تر ورسېدل جبهات د داسې خلکو لاس ته ورول بدل چې د مرمۍ او د خوراک او د کرایې او د سفر خرڅ او د غیرت ترڅنګ به د چرسو خرچه علایده د تنظیم نه غوښتله کله چې جهاد کامیاب شو د کمونستانو په مقابل کې کمونستانو حکومت ماتې وخوړله ختم شو او مجاهدین راغلل کابل ته په ځای د دې چې دوی لزان غختنو تیر شي ل ډیر غختنې تیر شي په مناسب باندې لسر ورکولو تیر شي او د اسلام علیا مصالح په نظر کې ونیسي د جهاد اهداف په نظر کې ونیسي یو خالص اسلامی حکومت جوړ کړي ارچا کوشش وکاوه چې خپل د نظام په انفرادي ډول وچلې یا د ډیره برخه کې د دی او د مقابل لوري د کمزوري کولو لپاره یې دښمن ته لاس وروغت دښمن د شلاس روک ته دښمن ته هم فرصت په لاس ورغی په دوی کې کار وکاوه وکاوه بل اخره دغه جهادي تنظیمونه څلور څلور نیم کال یا پنځه کال په خپل منځونه کې داسې سره وجنګېدل داسې وجنګېدل چې په لسګونو زره خلک ووژل شول د کابل ښار په کڼواله بدل شو نور ښارونه په کڼوالو بدل شول د خلکو لونی په زوره خلکو وکولې واده کړې بوتلې د خلکو زمن ورک شول فساد فسق فجور دون علني شو چې چای مخه نشه نیولای د تورخم نه بچ کابل ته موټر ته نه د تورخم نه نیولې تر کابل پورې به تر څلويخ تو ځای زیات ټیکس ته اخستل کېده تر څلويخ تو ځای زیات به پټکونه و د هرات د اسلام قلعه نه مشتر خندار او تر کابل پورې موټر راته تر 50 شپېتو ځایو به زیات د دنه ټکسونه اخستل کېده او مال به تخکته کېده او بیا به تاجرانو د دې ټولو تاوانونو هغه کسر بیرته ور اچاو په اصل مال باندې کبه د اصل مال قیمت 50 روپۍ و هغه به 500 ته لوړ شو ضرر به بیرته چاته رسید عام ولست فقر په خلکو کې زیات شو خلکو خپل اولادونه خرج کړ خپل لونه خرج کړي بیرته هجرت ته مجبور شول او چې هجرت ته مجبور شول گاونډي ملکونه ته لاړ الته به د غرب مؤسسات ورته په کمین کې ناست و چا نصرانیت ته دعوت کړل چا بیلاریتوب ته دعوت کړل چا فحشا ته دعوت کړل هغه افغانان چې مجاهدینو د عفت او د ابرو د ساتلو لپاره خپل وینې توی کړې وې د دوی د عزت د خوندي کولو لپاره کلونه کلونه جهادونه کړي وو هغه په داسې وضعیت کې راګیر شول چې په گاونډیو هیوادونو کې بل چاته محتاج شول او الته دی وی مړی ډوډۍ د پیدا کولو او د خپل سر د محفوظولو لپاره هر جرم ته غاړه کې خو ده اخلاقی فسادونه کې ملاتړ شول په داخل کې دغه وضعیت شو په خارج کې هغه وضعیت شو جنگونه ډیر شو کلی شاړ شول بل اخر بیا خبره پسې قومي شو ازبک په پښتانه پسې راپورته شو پښتون په هزاره پسې راپورته شو هزاره په تاجک او پښتانه پسې راپورته شو یو په بل پسې راپورته شول او یوازې یوازې د شکل په بنا او د ژبې په بنا باندې به خلک وژل کېدل چې د چا په وسیمه کې پزه پیته و نو هغه به مباح الدم واجب القتل و ولې دا د فلاني قوم ده چې د یو چا په پزه جګه و سترګې به لګ غټې غټې وي تنګې تنګې بنوي وی دا د فلاني قوم د الله د مړ په لار کې به ولاړو ټوپکیان کرت به په لاس کې نیولای و په خار کې یو یو به راکته کا ورته ویل دا څه شي ده کبه ویل کرت هغه به غخواته کناره ک کبه ویل قرط هغه ورته بیرته پورته شه موټر کې کینه د کرت او د قرط په سر باندې به هم خلک وژل کېدل د خلکو په سر باندې میخونه د ژوندۍ انسانانو په سر میخونه ټک وهل شول بیا ورته لاسونه د په سر باندې کېده لاسونه به په سر باندې کېښودل دواړه شپږ انچه میخ به په لاس باندې ورته لپاسه ټکو په مغزو کې به ورننه وته امغه سی به پرې خو در ترڅو مړ شي د مړو رقصونه رواج شول انسان به بوته ماته یو چا په خپل هغه صحنه بیان کړ چې هغه د مړو د رقص کوټه لیدلې او غذا لیدلې او په کوم ځای کې چې تیل ورته یې شول دای لیدلې ژوندۍ انسان به راوسته تیل به یې شولي یا به غوړي شولي وو سر به ستنه پرې که فورا به بیرته په زخم باندې تیل ور واچو رګونه به بند شو ثابت نه نه وتله صاحب د وتلو کوشش کاوه لاره به بنده وه بیا به ده مړی دا به پورته کېده او کته کېده پورته کېده او کته کېده به ورزېده لکه چرګ چالال کې بیا خوشې کې څونه ټوپه کې وهي په انسان کې خو ډیر زور ده بیا به دوی ورته خنده خنداګانې کولې او قهقهې به کولې وی چې دا د مړی ډانس ده دا په افغانانو کې وشول دا په د جهادي تنظیمونو کې وشول دا په کابل کې وشول ما په خپل سترګو باندې سپیان ولیدل چې د انسانانو غوښې خوړلې خو زه ورتلای نه شوم چې زه خاورې په واړوم ځکه چې هر څوک بل خپل کور اوته هغه به وشتل کېده خلکو به له مړو نه پښې اړولې اخوا ته به تېرېدل داسې یو وضعیت راغی ښارونه وران شول عزتونه لوټ شول مال او متاع د خلکو غصب شو جهاد در بدر شو دغه وضعیت یوازې په کابل کې نه وو یوازې په مرکز کې نه وو یوازې په شمال کې نه وو یوازې په شرق کې نه وو یوازې په جنوب او په جنوب غرب کې نه وو دا ټول افغانستان کې دا وضعیت خپور داسې وحشتونه وشول چې بیخي د چنګیز وحشتونه ورته چای راوړل داسې وحشتونه وشو نو کله چې دا وضعیت دغه شو بیرته د قوم صالح خلکو نیکان خلکو ملایانو افغانیو صالح مجاهدینو هغه کوشش کاوه چې بیرته د یو څه لار چاره ولټي لارې چارې له دې پیل کړې چې دې رهبر ته ورشه زارۍ ننواتې ورته وکړه چې صاحب دی الله په خاطر جوړ شه له دې بل سره دا جنګ کوشت خوندا پرېږد بیا به ابل ته ورغله ابل ته به ورغله هغه ول زه نه یم دی ملامت ده د ته زه نه یم دی ملامت ده د تیارې راوالو زه ولې ما کورې بمبار بیا به چې هغه ته ورغله چې مکه د د تیارې مالو زه وای خو دای راکټونه راولي کنه زه مجبور بمبار کم په دې ترتیب باندې دوه درې کاله خلکو خوارې ازارې وکولې دي تنظیمونو مشرانو رهبرانو کومندانانو دوه تورغله ځای نه نیو خلک مجبور شو تنگ شول چې خلک تنگ شول د تېښتې لاره خلکو غوره کړه، وطن شاړ شو، بېرته لاړل، خلک یو خوا بله خوا مهاجر شول، چا ځانونه غلي کړل، بس خلک د شیخ فرید په مذهب شو، وایي شیخ فرید پټه خوله دې بهتري ده، بس نور پټه خوله ونیوله، یوازې ښېراوې به کولې، زارۍ او ژړاګانې به کولې، نور څه له لاسه نه شو کېده. علما او ته خلک په سپکه وکتل، ملا ته به چا د خبرې واک نه ورکاوه د کلي چرسی د کلي لوچک د کلي یو چارتکه پنج پدره سړی هغه به راپورته شو د عالم ملا د یو حاجي صاحب د یو نیک سړي عزت به یې پایمال که چا به ورته پورته هم نه شو کتلی تاسو کشران یاست د خپل پلرونو او د مشرانو ورونو نه دې حالاتو پوښتنې وکوي هر یو په لسګونو قصې درته وکوي چې هو دا شیان موږ په سترګو لیدلي په امدې وضعیت کې په قندهار کې قندهار کې همدا وضعیت و تر دې بلکې ډیر زیات و تر دې ډیر بد وضعیت و ما چې الته څه قصې واورې دي تاسو باور وکړئ چې والله په ویلو یې شرمېږم چې درته یادې کما دی یادولو قصې نه دي او د هغه چا له خولې مې اورېدلې دي چې په خپل سترګو یې لیدلې دي دا هرڅه په متصل سند سره درته بیانولای شم خو شرمېږم چې درته یاد یې کم دی ویلو نه دي داسې حالات جریانات را پېښ شول په قندهار کې الته پخوا د جهاد په جریان کې هم علماو او د دین طالبانو د مدارس طالبانو ډیر رول درلود یوازې په قندهار کې نه په قندهار کې و په زابل کې و په غزنی کې و په وردګو کې و په لوګر کې و ډیری قومندانان او ډیری مشران اهل دین خلک و د خلکو سره درد و د قندهار د ښار په غرب کې د هرات په عمومي لار باندې د کندهار د ښار نه په 130 کیلومتره فاصله کې د کشک نخود ولسوالۍ د میوند ولسوالۍ دلته د میوند په سیمه کې د سره نږدې د سرک په غاړه سرک ته په لږ مسافه کې یو سیمه ده سنگسار ورته وایي بیا د دې سنگسار شاته یو رود دی دا په پنجوایي باندې راخته شوی دی او د دې نه اخوا ته بل کله د بل سیمه د زنګاوات ورته وایي دغه د سنگسار په کلی کې یو پخوانی طالب مولا یو پخوانی مجاهد وسیده مولا محمد عمر نومېده ملا محمد عمر مجاهد کور نه درلود خپل خپل مین او جایداد او باغ او زندگی او دا شیان نه درلودل زه کور ته ورغلم ماته خسر قصه وکوله و یو طالب دلته ګرځیده درس به مو جهاد به مکاوه بیا یو وخت ما لور وختل وی لور مې ورته ورکړه کور نه درلود بیا یې خپل وې خپل کور یو برخه مې ورته بیل کړه دغه کوټه یو بیا ځان ته جوړه کړه زه په هغه کوټه کې ناست وم دا ګوره دا د ما کور ده دغه مې د انګورو باغ ده د کور او د انګورو باغ ترمنځ مې د خپل یوې یو برخه ور بیل کړه یو کوټه ځان ته پکې جوړه کړه د ما لورم دالته ور سره وپکې د دل کور نه په لګ داسې نیم کیلومتر فاصله کې سرک ته نږدې د مدرسه ورانه ویجاړه غونډه داسې مدرسه وه شاړه شډله غونې او څه طالبان پکې ور سره د طالبانو سره ټوپک هم وجه د ګډوډۍ زمانہ و چې خپل سلام ځان سره ساتله بیا په دې مدرسه کې یو کوټګی له نور نه لګ غوندې جګه د سنری پوله غوندې لار ورجګه شوی و د د کوټه و زور غلمغه کوټې ته ځکه ماته دا شیان مهمه و چې زه باید پوه شم چې دا له کومه شروع شوې ده دا قصه وایي دې کوټه کې د ده دا د کوټه و د درس کوټه هم خپل انډیوالانو سره به دلته یو مرکه مجلس هم کاوه درس او سبق به هم وای او خپل د جهاد جبهه هم په دې مدرسه کې خوندي ساتلې و خپل ملګری یاران هم خوندي ساتلې و د دوی د مدرسې ته مخامخ په یو دوه دوه نیم سوه غزه کې د هرات عمومي سرک تیر شوی دی دلته مخامخ یو پاټک جوړ کړی و دی پاټکیانو ټوپکیانو ظالمانو بیا به د هرات په لار چې څونه موټر تیرېدل را تیرېدل دا به درول مال به تاخسته متا به تاخسته چې څوک به خو خدا به کته کول بل اخره داسې به هم پیښېدل چې اسه د دروغ به یو یو ری आवाज وکوله یا به یو خبره وکوله چې لمنګ نه خزه ورکه درانه هغه لټو بیا به موټر راغی موټر به ودرو چې موږ نه خزه ورکه دی وری ګورو د خزه دی خو ته دی باغ ته ورولېږي الته څو یو ګوري چې د لاشي کې کامغه خزه نو که بیا بزوان خزه واغه به ایثار کړه تنه په بهانه باندې او زړی به بیرته راولېږي تر دې اندازې وحشت روانو دغه سرک راسته طرف ته شمال طرف ته یو بل رود دی خوړ ده د دې خوړ په غاړه باندې جګ جګ کمرونه دي سیلابونه ستیر شوی دا کمرونه چاودلې دي ما ته مولوی صاحب محمد ولی چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزیر و الله دې شهادت قبول کړي هغه راته قصه وکوله چې طالبانو دغه مجاهدینو د نیکانو خلکو الته یو ورځ د خړ کې وکتل چې یو خزه چا وژلې ده او بیا هم داسې په ولاړې په یو درس کې ورننه ایستلې ده په ولاړې داسې چوکړې په یو درس کې ور ټیله کړې ده مغلته یو کمره کې داسې وضعیت الته پېښ شو خلکو هم شکایت وکړ ملا صاحب چې ولید چې وضعیت دغه څه ده خپل ملګری د ځان سره وخت دی پټک والا ته ورغله چې والا کنه د الله نه ویریږي مسلمانان یې سي ځانونه ته مجاهدین وسي دم څه شروع کړي په ځای دې چې هغه خبرونه هغه توهین وکاو سپکاوي کو ځکه چرسیان لوچکان بچبازان داسې خلک زه بابا خپل کار دی کوم دی راغی بیرته خپل مدرسې ته خپل مدرسې ته راغی په مدرسې کې یارانو انډیوالانو سره مشوره وکړه چې څه وکړو ویل دا خلک خو شاته جبهه لري ملګری انډیوالان لري موږ یو څو کسان 15 14 کسان بلکې تر دې هم لږ لاړ بشي ورې په دې وجرو جماعتونو باندې وګرځو نور طالبان به د ځان سره یو ځای کو نو بیا د دې سنگیسار د کلی نه په خوړ باندې ورپورې وته د شپې موټر سایکل باندې سپور خپل ملا صاحب او د زنګاوات په دې سیمه کې په مسجدونو او د طالبانو په وجرو باندې وګرځید او ور چاته به ویل چې راځي راپورته شو د دې ظلم مخه ونیسو دین پېمالېږي ناموس پېمالېږي غیرت پېمالېږي کتابونه باندې به موږ څه وکړو چې د دنیا دغه حالي د مسلمانانو دغه حالي راځي سبقونه به پرېږدو یو به دوی علاج وکړو جهاد د وبې کور سره شهیدان شهیدان وکړي دوی مخ به نیولې یو څه خو وکړو معذره الى الله خو به یو څه وکړو په دې خلکو ور چا ورته ویل دا نو وسنه کې چا به موږ خپل کتابونه وایو چا به ویل سید در سره یو وګرځیدا ځینو خلکو ورسره ومنله ځینې ونه منله بیا یې فیصله سره دا وکړله په شپه کې چې دی به بیرته راځي دولس بجې بیرته تن راغی د شپې دولس بجې او هغه ته ویل چې تاسو به سهار ما سره یو ځای شئ را بشي به مشوره وکړي او بندوبست به ونیسو د خلکو په خلاف د اشتن را روان شو هغه د شپې 2 بجې سره روان شو موږ ته طاقت نه راته بس د شپې موږ هم راغلو په مغه شپه کې ځان را ورساو چې راوساو سهار د خلکو ته بیا خبر ورکړ هغه بیا بدمعشي وکړ نو جنگ ور باندې شروع کړ چې جنگ ور باندې شروع ک دزه دزه ها د خلک پسې واخیست چې د خلک پسې واخیست دوی زور مات شو لار لارې آزاد کړه د شاوخوا ته کلیو خلک چې خبر شول چا ورته ډوډۍ راوړه چا ور سره ملګرتیا اعلان کړه چا دعوت ورته وکړه دعا ورته وکړه په نورو مساجدو کې چې نور امامان و نور مولوی صاحبانو طالبانو ته درسونه ویلي هغه چې وضعیت ولید چې دغه حل ده ماته مولوی صاحب محمد ویلی ویلی وی زه مسجد کې ناسم طالبان ته سبق ویل چې دې ځنه ګردونه پورته شول د دې شوې ګردونه پورته شول وی ما چې دا څه چل شوې چې ملا محمد عمر په زنجیر باندې جګړه شروع کړي وی طالبان ته ویل چې کتابونه قط کړي زه هم ورغلم، طالبان هم ورغلل. کله کله دا ډله زیاتېده او په دوی پسې ورتلو، هر پاټک او زنځیر هم واهه او ورتلو، بالاخره تر دې چې د کندهار حدودو ته راورسېدو. د کندهار د ښار حدودو ته چې راورسېدو، په کندهار کې دغه ګل اغا شیرزي پاچاهي وه. او ملا نقیب الله د جمعیت قومندان هغه د قلی اردو قومندان و ټانګونه او توپونه او وسلې د ارڅ دغه په واک کې او د کار نه وتلې د بولدک په سرک باندې پاکستان خواته کوټي خواته په دې لار کې بیا نور پټکونه و څو ورځې دوی د ښار په شاوخوا کې پاتې شول د ویرې او د ترس او د جنګ او د تشویش په دې حالاتو کې به د خار د مسؤلین سره رابطه وکړو د ملا نقیب سره چې رابطه وکړو ملا نقیب ورته ویل چې تاسو داس چلو کوي چې زم ملایم تاسو ملایان یاستئ زه د تاسو سره جنگ نکوم تاسو ما سره جنگ مکوئ تاسو لار شي مفسد خلک یې واره تباہ کوي ختم کوي کم دی غوی له شر ځان خلاص ک زم ته نه خلاص کم زی تاسو ملګرم د ارڅ ټول در سپارم ټانګم در سپارم توپم در سپارم وسلم در سپارم خارم در سپارم ارڅ در سپارم زه خو بد سړی نه یم زم ملایم تاسو ملایم یاست خو زه د حکومت سړی یم تاسو آزاد خلک یاست طالبانو شخه خبره ده موږ به تیر شو په ښار کې تیر شو لاړ دی و بولدک خواته او الته په دې لار باندې د میدانوي سره په لار باندې د بولدک په ولسوالۍ کې او په ویش په سیمه کې او په دې ځای کې څونه مفسد خلک وو د هغوی سره هلته جنګ او جګړه شروع شوه یو وه بل وه یو وه بل وه بل اخره د بولدک له طرف نه راغلل بیرته چې راغله د پوستې ونیولې میدانوي ته چې راورسېدل دلته د منصور په نامه باندې قومندانو د میدانوي قومندان ډیر مفسد سړی او ظالم سړی و فحشاء بیخي علني شوی و د مدنوي مسؤل و د جنگ وکاو زورور جنگ وکاو د جنگ په نتیجه کې ماتې وخوړله کسان یې مړه شو بل اخر دی طالبانو مړ ک د یو د ملګری دی د سزوړن پټنګونو پورې وتړل خلکو ته عبرت شي راغله د قندار ښار ته راورسېد د مقاومت مقاومت ونه شو چې څنګه واده ورسره شوی و همغسې هغه مفسد او مجرم خلک ته وتښتېد او نور ښار دوی ته ورسپاره قول اردوی مو ورسپارل او دفترونه او په ښار کې یو یو جشن یو یو اختر غوندې وضعیت شو چا ورته ډوډۍ راوړي چا خیرات راوړو چا دعا کولې چا ورته وسله راوړه بل اخر څو ورځې کې د ښار ترتیب سمبال ک جوړ ک امنیت برابر شو مسؤلین ورته وټاکل هلمند خواته راړه په هلمند کې لګ جنگ شو زابل خوا ته راغل کسان ولېګل او کرا کراب سي دا سلسله شروع شوه د غزنی خوا ته راغلو د غزنی دی خوا ته نو ترڅو چې دوی دا کار په اول کې شروع کاوه کوم سازمانی کار نه ول شروع نه اراده ورته نه و چا د چا نه د انګیزه اخیسته نه و مده الله په خاطر یو ناڅاپي د ایمانی غیرت په نتیجه کې را پاتېدل و چې کار یې ولید چې کار کیږي نو بیا یې عزم نورم ورته قوي شو چې هر ځای به نیو نو بیا ویل چې عزم نورم قوي شو بیا نو دغه مجرم خلک دغه ظالم خلک چې اخو دی خواته و دای په واخستل ها په دې کې شک نشته چې ټول خلک به مجرم او ټول خلک به مفسد نه و خدا چې د عمومي نظام نور د فساد نظام جوړ شوی و دویم دته ونه کتل چې دا یو پکې اې د پکې جامې سپینې دي بس نه یا د سیمه را خوشی کوي یا سم شي یا لمن سره شي یا د سیمه را خوشی کوي یا جنگ ده چار څوک په مخه ورتلو سیلاب غونې د ځان سره وچتول خلاصه ده چې د کابل حدود ته راورسېدل او دلته کابل محاصره شو تقریبا دوه کاله کابل محاصره په مرحله کې او بیا داسې لوګر ته لاړو د لوګر نه بیا ازر ته لاړو د ازر نه بیا جلال آباد ته ورکته شو سارک ته بیا جلال آباد شو نو بیا په لغمان باندې راپورته شو بیا په مایپر کې په تنګي کې خطرناک جنگونه وشول او کابل ته راغلل په کابل کې بیا په ډېر لږو خلکو باندې کابل فتح شو رباني او دارو دسته او حکومت او نظام وزیران او کابینه دا ټول وتښتېدل زه په تخار کې وم د ماتې نه د تېښتې نه شپږ ورځې مخکې به د دوی وسایل او تیارې او اولادونه او دا شیان راچلېدل په تیارو کې د خواجهګر خواجهګر میدانوي کې به کته کېده د تعلقانو په چمن کې هلیکاپټر کې کته کول د تېښتې پروګرام له مخکې نه درلوده اخر په داسې یو کاروان کې راوتښتې چې واته سو موټر پکې و تر دې هم زیات کابل طالبانو ونیو چې وینیو نو بیا دوی ویل چې دا وطن کې اوس دلته یو موجود یو نظام یو حکومت یو وزارت یو شیخ وو یو خالیګه خو ډکه که اوس یې همداسې پرېږدو نو دا وطن د یو بل اغتشاش سره مخ کیږي هماغه چې بیا حکومت اعلان کړ سرپرست وزیران وټاکل او حکومت اعلان شو او د یو تحریک نه په یو امارت او په یو نظام باندې بدل شول پخوانی جهادي تنظیمونو د انحراف په اړه خبره وشوه په وطن کې د ظلم او بې نظمۍ او طوفان په اړه خبره وشوه د قندهار او د ملا محمد عمر مجاهد په اړه خبره وشوه د تحریک د پیل او د بیا د تداوم او جریان په اړه خبره وشوه او بیا د امارت د قیام او نړۍ ته د یوې نوې اسلامي پدیدې د معرفي کولو په باره کې تاسو ته اوس یو څو خبرې کوم کله چې طالبانو کابل ونیو نظام جوړ ک او بیا کراکرا نور ولایت پسې ونیول اسلامي امارت قیام اعلان ک دوی د خپل نظام په داسې اصول او په داسې ترتیب باندې جوړ ک چې نه د غرب په قاموس کې هغه شی موجود و او نه د شرق نه د روسانو په خوخه و نه د امریکایانو په خوخه و نه د هندوانو په خوخه و نه د دنیا د بل تاغوت په خوخه و د مسجد او د محراب خلک و د منبر او د محراب خلک و ملایان او طالبانو د کتاب خلک و کتاب ته رجوع کړه په کتاب کې چې څه ویلی او بس دغه د عملی دغه د عملی کولو کوشش شروع کړ که په لګ په د لګي عملی کړه که په ډیر په د ډیر عملی کړه خو بل څه به کې داخل نکړه نه به سیکولریزم داخل ک نه به جمهوریت داخل ک نه به نېشنلیزم داخل ک نه به انتخابات داخل کړه نه به بل څه داخل کړه د بل چا د بل چا سره جوړ جاړه د بل چا سره غاړه غړی وړل د بل چا په پلان او پروګرام باندې تلل دا شان د چا سره ونه منل چې د چا سره ونه منل کې طالب و کې پوز و کې وسله و کې ارڅ و په هغه ترتیب روان کړ چې هغه د دوی په خپل خوخه او خپل اراده و غلطۍ بم پکې ډېرې وي بې نظمۍ بم پکې وي اشتباهات به هم پکې وو ظلمونه به هم پکې شوي وي خو د بل چا په سیاسي نهج باندې نه تلل خپل چې په کتابو کې څه زده و په دې باندې روان شو نو غرب چې کله متوجه شو چې د دنیا په یو کونج کې داسې یو نظام یو حکومت هم جوړ شو چې نه سیاست د موږ په لار روان ده نه ډیپلوماسي د موږ په لار روانه ده نه تعلیم او تربیه د موږ په لار روانه ده نه حکومت او نظام د موږ په لار روان ده نه اطلاعات او کلچر او فرهنګ د موږ په لار روان ده دا خو نو یو نوې ماډل جوړیږي او چې یو نوې ماډل یو نوې نمونه جوړ شي دا خو به د شاوخوا ته نور ولسونه همدا کاپی کوي هغه به هم دغه سیو کوشش کوي او بیا به التم په دې حکومتونو په خلک راپورته کیږي او د وخت په تیریدلو به دا ټول سره ځکه یو کېږي چې الله یو ده رسول یو ده قرآن یو ده فقه یو ده مذهب یو ده طریقه یو ده نو دا قصه خو به پلنه شي چې پلنه شي نو باید ټول خلک د دوی نه په ویره کې وي او راپورته شي او د مقابلې یو بندوبست ورته وکړي طالب خپل مخکې غربي قانون کې نه خو ده مخکې ورته د الله کتاب کې خو ده او د الله د کتاب شرح چې فقها څنګه کړو دا د فقه کتابونه مخکې ورته کې په دې باندې فیصله کو تحاکم الى ما انزل الله ته وکاو د غرب او د شرق په قانون باندې په وضعي قوانونو باندې فیصله بند کړي د سیاست روخ هم بدل کړي د نظامیګری روخ هم بدل کړي د فرهنګ روخ هم بدل کړي او سیاسي تعددګرایي یا سیاسي څوګونیتوب یې هم بند کړ ځکه چې سیاسي څوګونیتوب او سیاسي تعددګرایي افغانستان وران کړی و ټول باندې بندیز لګاوه یا به منګ یو یا به تاسو نه یاستئ دا څه نه ده چې زه به ترڅنګ ومه تم یې دا مرحله تیر شو دې کار ونک نه خلک ومنل نه بد خلک ومنل وای که خیر راشه لمسه راوځه نصیحت راته کوو دغه جبهه د دغه جهاد د وطن د آبادوي بل بیرغ او بل نظام د پکې نه منم چې شاه ځان ښه غاڼه هغه پر نه خو د شاه ځان بد غاڼه هغه پر نه خو وي دا تجربه ناکامه تجربه ده بیا مې عاده کوي همغه و چې خلک نه ورنه په ویره کې شو غرب ته نه په ویره کې شو شاوخوا هم سایم ملکونه ته نه په ویره کې شو په داخل کې کمونستان ته نه په ویره کې شو زاړه پخواني تنظیمونو چې خپل منځو کې اختلافات له ټول سره پرې خو د بیرته سره یو شو چې سره یو شو دې ځای کې لګ مقابله وکوه دې ځای کې مقابله وکوه نور د مقابله توان پکې نه و لاړ والو ته شمال ته وتښتول شمال نه بیا مغه سپ سپ راګنده شو څوک کولابو تاجکستان ته لاړو څوک ترکیه ته لاړو څوک ایران ته لاړو څوک یو خو بل خو ته لاړو کیسه په دغه شکل باندې خوره شوه خا اوس چې طالب په افغانستان کې یو ډول اسلامی نظام جوړ ک تر یو حد اسلامی حدود نافذ کړ شریعت نافذ ک اسلامی سیاست یې پلای ک امنیت داسې امنیت راوسته چې خلکو به پیسې په بوجه کې بار کړې وي په پلاستیکونو کې به لوڅې نیولې وي چا به چاته پورته نشو کتلی ځکه د پیسې په بدل کې بدن عضو پرې کېدله غلا نه وه څلور کسه طالبان به په یوې ولسوالۍ کې و 200 کلی به اداره کېده څلور کسه طالبان 15 کسه طالبان زیات نه زیات لس کسه طالبان په یو کلی کې و په ولسوالۍ کې به سل یو نیم سل اتیا بیا کلی بو چې یو یو عشر طالب نه ورسېد نیم طالب خلاص کوي هر کلی ته نیم طالب هم نه ورسېد خو دې کلو په امن کې ژوند کاوه چې څه مشکل به پیدا شو قاضي او حکومت او هغه ته به ورغله فیصله به ورته دی الله په دین باندې کوله د فساد مخه ونیول شو د ولسونو ارمان پوره شو د فساد او د مفسدینو نه خلاص شو د بچبازانو نه خلاص شو د چرسیانو نه خلاص شو د ظالمانو نه خلاص شو د مسلح ټوپکیانو نه خلاص شو د پاټکیانو نه خلاص شو خلک تنګ و ډیر چې تنګ و دوی راغلل او دوی ورته امنیت راوسو د ظالم خلک ته نو تختیده نو یو ډول د اطمینان او د سکون فضا راغله خو د آبادی فضا نه و حکومت او نظام په هغه شکل باندې چې مطلوب جوړ نه و ځکه خلک په جنگ کې مصروف وو اقتصاد نه وو تجربه نه وو لمزته او مدرسې له طالب د دویم او دریم څلورم درجه طالب راوتلی ډېر نیمګړتیاوې وي ډېر مشکلات وو ډېر اشتباهات وو دا ټول پکې موجود ول خو په مجموع کې دا کار د خیر په لور باندې روان و نو بیا د نړۍ ولسونو مسلمانو ولسونو چې دا کار لیده دعاوې ورته کولې مرستې هم ورسره کولې او بیا د اسلامي نړۍ اکثره جهادي او اسلامي تحریکونه هغوی کوشش وکاو چې راشي د دې سوري لاندې دلته اوسېږي څه چې مخکې راغلي وو د جهاد مجاهدینو په وخت کې راغلي وو هغوی هم دلته د اطمینان فضا پیدا کړه رټلي تړلي شړلي دربدره وهلي خلک راغله دلته د امن فضا پیدا کړه یو څو شپې خپل اناموسونه خپل خزې دلته راوستل چې خیر دلته به د منګه گزاره وشي څه مخکې راغلي او څه وروسته را مهاجر شو له یوې خوا له بلې خوا دغه وضعیت شاوخوا ته ملکونه راوپارول کافران یې راوپارول غرب یې راوپارول امریکا یې راوپارول روسیه یې راوپارول ټول چې دا خو به چې د مسلمانانو لپاره د اطمینان ځای پیدا شو نو دا خو به سبا ورځ د موږ لپاره د ځنه دردسر شروع کیږي نو باید دغه دردسر مخنیوی وشي امغه و چې مختلف ډول پلانونه جوړ کړ کله ورته مخالفین تقویه کوه کله بندیزونه لګوه کله د ملل متحد له خوانه بندیزونه یو طرفه لګوه په یو جانب باندې د وسلې بندیز بل جانب ته د وسلې اجازه او قسم قسم سیاسي اقتصادي عسکري ډول ډول بندیزونه په باندې لګاو او بل اخره د مخالفینو تقویه کوه پیسې ورکوه اوس د سی آی ای د استخباراتو مسولین دغه وخت خپل خاطرات لیکي چې څنګه به د طالبانو په وخت کې دوی راتله او د مخالفینو جبهات به تمویلول هغه ته به پیسې ورکول دغه مشران به خریداري کول او بیا به دغه سره مشترک پلانونه جوړول د طالبانو په خلاف باندې دا غوي خپل خاطرات اوس لیکي او براله دي چاپي لګیا دي یو پټ شای نه دی دا اوس وار په وار راوځي نتیجه دې ته راوسې ده چې د طالبانو سره یې یا د اسلامي امارت سره یې د جوړجاړي کوششونه کول او جوړجاړي په دې معنی چې څه واخلو څه راکه تاسو له اوسه اسلام تیر شي موږ به څه بندیزونه در باندې کم کو تاسو د خزو ازادي ورکې په غربي ډول باندې موږ به تاسو باندې فشارونه کم کو تاسو د ملل متحد قوانين او فیصله او د شیان چې کفري فیصله دي دا ومني موږ به تاسو باندې نظامی فشارونه کم کو طالب ویل چې ما خو دا کار شروع کړی دی الله د پاره ده دا خو ما د ملل متحد لپاره نه ده شروع کړی دا خو ما د منصب د چوکۍ لپاره نه ده شروع کړی دا خو ما د دین د تطبیقولو لپاره شروع کړی ده نو د یک چا سره جوړ جاړی ونک ډېر واسطې ورته راولېګل مفتیان ورته راولېګل ملایان ورته راولېګل شیخ الحدیثان ورته راولېګل د اسلامي نړۍ لوی لوی علما او موجهین او مربیان او بلا دا ټول ورته راولېګل ورته ویل چې تاسو څه گزاره وکړئ د ورته له گزاره تاسو راوخی او بیا د الله په دین کې دلیل هم راوخی دا راته چې دغه گزاره وکوه او د دې گزارې دغه د الله په دین کې دلیل ده نو هغه به گزاره ټکه یاداو د الله له دینه به دلیل ورته نشو پیدا کولای بیرته به زړن څټونه روان شو امغه چې غرب نور په دې پوه شو چې د خلکو سره جوړ جاړی ناممکنه ده دوی په نیم اسلام ناراضي کیږي نو باید د دوی نظامی حل وي په نظامی له نظامی لارې د دوی د مشکل باید ورحل کو مګر چې د اسلامي امارت په خلاف باندې بیا یو هررخیزه نړیواله جګړه پایل شو او ائتلاف جوړ شو او په هغه کې امریکا د نړۍ ډېر هوادونه د ځان سره ملګري کړ او رغله بیا دلته يرغل وکاو افغانستان اشغال ک